دویمه پارا سيقول السفهاء او د سورته بقره آیت نمبر یوسل دوسلویخ سيقول السفهاء دویمه سپاره اول مخ د اولنا یو سل دو سل وختمایت د سورته بقره دا و د تل کر رسول د دویمه سپاره پوره پدې کې د يهودو په پیغمبر پاک چې ستا خپل دین کې شک دی کله بیت الله ته مخ کې او کله بیت المقدس ته مخ کې نو جواب زه د الله د حکم تابع ما په قبله مخ کولو کې ثواب نشتا نه په بیت الله کې او نه په بیت المقدس کې په حکم منلو د الله کې ثواب دی چې دی خو مخاله و دی خو علماء او چا خو اخوارو تاسو به په خپل زمانه په خلکو گواہی کوئ او په تاسو باندې با پیغمبر پاک گواہی کوي او ما جعلنا القبلة التي او ندا ګرځول من قبلة التي اغه قبلة كنت چيت عليها پاغه باندې اوس مگر دې لپاره مې ګرځولې الا مگر بدلوم را بدلوم د پاره د دې چې زه خلکو تخکار کم چې دا زما د پیغمبر حکم منو ته تیار دی او دې تیار نه دی و ان کانت او یقینا دا اتباع د پیغمبر الله کبیرتن خامغاره رګران دا الا مگر کران نه دا علی الذین پاکسان باندې حد الله چې الله مضبوط کړی و ما کان الله اسوال اذا دا چې مخکې بیت المقدس ته کوم منځونه شپاله سولس میاشتې شیو نو کې دا قبول نه دي نه وما کان الله ان دی الله یوزیا چې برباد کی ایمانکم منزون استاسو عملون استاسو هغه طرف ته الله قبول کړی وسه هغه بیت المقدس طرف ته نه قبلې وسه کم طرف ته قبلې بیت الله ته ان الله بشک الله بالناس په خلقو لرؤوف الرحیم وا وا مهربان دی نرمی کوونکی او مهربان دی قد پتاقی نراوینو من تقلبا پریشانی وجه کد ذات ستا اے پیغمبرا د مخستا ذات ستا د مخ باندې آثار د خفقان د خوشحالي معلومیږي نو چې په مخ باندې معلوم شو نو دا په ټول بدن باندې ښکار دي خو او خو انت به ته پاغي خوشاله او دا خفه ولې خفه به زکه د اعتراضونو د خلقونه چې خلق به وي چې دا څنګه پیغمبر دې کله بیت المقدس ته مخ کوي او کله بیت الله ته مخ کوي نو خلق به باندې اعتراضونه کوي نو په اعتراضونو د خلکو به اوس خفای چې خلق به را باندې اعتراض کوي خو په آینده کې ټول مرد فار بیا سي خوشاله داسې قبله ته د علماء چې بیت الله وان الذين اوتوا الكتاب بشکا کسان چې ورکړي شوی دی او علم د کتاب لا يعلمون دی خپوي انه الحق چې بشکا د اړول د قبله دا رښتیا دي حکم دا دا حکم دی من ربهم د طرف طرف د دین او الله ان الله بغافل نه خبر عما دا کرنو یعملون چې دی کوي من العلم علم د قران علم قران انك يقينا تبع اذن پدا وکیل من الظالمین خاد ظالمانو نا دلته چې د سنتو خلاف دی وکړو نو ظالم شي مکه یو سل د شمایات کې تیر شو کله توحید د مسلې خلاف دی وکړو نو یقینا تبع پداو کې سنا ظالمانو نه الذين كسان اتيناهم الكتاب چې ورکړې منګه غیله فهم د کتاب ومن حيث د کم دینا خرجتا چې وتر ته فول واړه وا وچا کا مخبل په طرف د مسجد حرام باندې و انه بشک دالو د مخال الحق هم خارجتیا دی من ربک طرف درفستانا وم الله ان الا بغافل نا خبر اما دا کارون تعملون چې تاسو کوي یعنی فعلنا ذالک او کوم دا کار کوم کار مې وکړ چې تاسو مخونه ما د بیت المقدس نه بیت الله توالو دا کار مې ولې وکړ علت لالا یکون للناس د دې پاره چې پاتې نشي د پاره د خلکو خلکو نه مراد يهود دي چې د يهودو لپاره پاتې نشي پتا سو حجتن بانا او دلیل یا ناس نه مراد مخالفین دي د دې لپاره چې پاتې نشي د لپاره د مخالفینو علیکم پتا سو حجتن بانا او دلیل چې مړه ته وې ستا خو په خانو کتابونو کې صفت د دوه قبلو شوه ته په یو قبله پاتې شې نو بیا به باندې خلکو اعتراض کاو او وسم چې واول دې نو اوسم در باندې اعتراض کوي په هیڅ حال کې د اعتراض نه نشي پاتې کېږي تاوام نشي پاتې کېږي ها الا الذين ظلموا مگر آکسان الا بمان لكن لكن الذين ظلموا لیکن آکسان ظلمو چې ظلم حکم هم د دینا نو هغه دلیل نسی په باطل باندې باطل دلیل نسی او وی ما دا خبره چې مخونه واړوي د دې لپاره له او تما چې پوره کمزو خپل نعمتونه پتا سو دا دویمه قبله ته مخړول دا اتمام د نعمتو یا فعلتو ذالک او کدا کارما ولی می دا کارو کو تاسو مخره می والول قبله تا له او تما چې پورا کمزو خپل نعمتونه علیکم پتا سو ولعلکم تهتدون او خامخا چې تاسو لک شی په دین باندې کما ارسلنا پزید نسب کی صفت واقع شوه دی کما ارسلنا یا کاف للتعلیل کلمہ ارسلنا د وجه دا غنا چې راولېګما پتا شو کې رسولن پیغمبر او تم لمار سننا پورا کما خپل نعمتونه ولې می پورا کړ لما د وجه داغنا چې راولېګ ما په تاسو کې پیغمبر منکم تاسو د جنس نه یو اتمام د نعمت دا چې ما تاسو کې پیغمبر راولېګ پوه شئ کنه او تم نعمتي اتماما کا ارسال نافیکم کما ارسلنا د وجه دا غنا چې راولې غما پتا سو کې پیغمبر من کوم ساسو د جنس نه یتلو چللی ودا پیغمبر پتا سو زما آیاتنا ويزکیکم پاکي بتا سره د شرک نه ويعلمکم الكتاب او خیبا تاسو ته معانی د قران دا اوس موږ اوخم اوس موږ دا معنی د قران تاسو ته خیو چې دا ریکارډ شي نور خلکو له ملاو شي خیت به تاسو ته معنی د قران والحکمه او د سنتو د احادیثو ويعلمکم دا یا قران کې سلور زې راغله یو مخکم تیر شو یو یو سل سلور شپېته سورته آل عمران کې مرا روان دي او په سلورم زو سورته جمعه دیم آیات کې مرাজি ويعلمكم او بخي تاسو ته احکام لم تکونو چنو تاسو تعلمون په پاره فذكروني یاد کئ مال را اذكركم یاد بکم تاسو دا معنا نه ده چې ما یادوي زما تاسو یادوم نا اذكروني یاد کئ مال را پتابدار ای باندې نو اذكركم یاد بکم تاسو په نعمتونو باندې منځونه ډیر کوا ان الله بشک الله مع الصابرین سره دا صبرنا نو دا غیر صبرنا کو سره نه ده نا معیت خاصه د صبرنا کو خاص خاص مددونه د الله د چا سره دي چې هغه ډیر صبر کوي بس ولا تسلی ولا تقول کله کله دا مسله توحید بیان کوي مرګم راځي هیڅ نو ما سمجه کومه ځکه موږ تللی نه یو پته راته نشته سوچ پویګو دا به تللی یو تل ها ولنبلونکم خامخ امتحان نخلو من استاس الله بشین په یوشي من خوف د یارنا یری بده مل بده کو والجوع د لوګنا چې روټه سسیا په بند کوي ونقسم الاموال او د کمال د مالونو نه مانو له ختم کوي اسباب زراعی ول ختم کئ وس نفس والانفس او د کموالی د نفسونو نه بچیرنو ول مړکئ والثمرات د کموالی د میونه باغونه ول ویجال کئ پمپونه اوس پرې پیو کئ چې پته ولګي وبشر الصابرین او چې په دې کلک شوي نو زیر ورکه بیا صبر نا کوتا الله دې من کلک کی او بدن بم په قربانو ما په بیماری او په ګرمۍ او په سړځۍ کې او په دې بکلک هم یې ما بیا پستو ما نه هم نیمه الحمدلله شکر دی وا الکه په شل او په لز زره باندې خرڅې په پاته زره په درې زره الکه تنها سره دا شپږ اته زره لز زره پرتا الکه تعلم دې د پاره کړو امامتي کې الکه دا مړن سبا الله باندې ځان اس په الله دې غیرتی بادشاہ خدای شته کړه چې مې سترګم سوځي کمه کوم کوم کې نه کوم نه دا د الله د پاره کوم چې مال په الله صدا کی اجر راکی ثواب راکی بس بچا خدا باندې زور شتا ومن تو تو وا او هغه چا چې وکړه زه تاسو تناسم سبقونو ته خیم نه چا باندې زور دی تاسو تنها راکړئ راکړئ ځان خپل غم کوئ ومن تو توا چا چې په خوش پوسټر چاپ کوو خدای کړه غواړه قران خیمه زور سو چا دا باندې زور دی سر فإن الله بشک الله شاکر قبل ان کې رضا اعمالو علیم په دې الله زموږ د عمل قبول کړي بس ټوټه پوټه عمل له الله دې قبول کړي زجر واصلحوا او عمل سیک موافق د سنتو وبینوا بیان او کله خپل غلطی نو فاولائک نو دا کسان اتوب زو مې باندې حکم پاغي باندې وانا التواب الرحیم او زین توبه قبل انکه مهربان ان الذين بشکا کسان کفرو چې کفر او کو ما توم لو حالان کې کفار اولائک دا کسان علیم په دې باندې لعنت الله دې والملائکه د فرشتو والناس د خلق اجمعین غوندو وتصریف الرياح او په چلولو د بادونو کې او صحاب المسخر او دا ور یزنا چاغه تابع کړي شوی د فمن د اسمان او زمکه کې لآیات خامخاده کې نخې دي لقوم یاقلون دا قوم د پاره چې دا کن کار اخلي مشرک تر رټنه ورکه او مشرک غلطه بیا هم تعالی پرې دي والذین کسان امنو چې مان وروړو اشد دار سخت حبا پمینه کې لله خاص د الله سره د دې مشرکانو نه ځکه د مشرک مینه تقسیم شوی دا باز د الله باز مدرګار سره دا او د مؤمن مسلمان موحد ټول مینه د چا سره الله سره دا ولو ير الذين ظلموا کشرت لذل آکسانو چې ظلم کړي حال د خپل ځان خدا شرک زکه کوي چې د خپل حالت ظالمانو ځان لیدلې نه دی په دنیا کې کچرته هغه عذاب د جهنم دی ځان له اولید نو دی بیا قوت د بابا نه مني دی بیا د داتا خزاني نه مني دی به عرش بیا چاره ثابتې وان الله شدید العذاب بیا وای چې الله سخت عذاب والده مخلوق عذاب نشور کوله او می منه لنډه خبر ده انما بشک دا شیطان امرکم حکم کوي تاسو به سو ای پناکار وینا غانو کنزلو کا رد بدوا ای دا چې کنزل بده خلینو تانه وباسي چې په خلی دې اړو راځي بیا نه بیا به خپای چې دا ما سویلی وې دا څه خبره ما کړې وې تا خبره غلطه کنزل ځان ته ریکارډ کا به ځان ته رسټو لګاوه تا ما سویلی قالو نو وای دی بل نتبعو بلکې تابعداري کو موږ دا طریقو الفینا چې مونږ دې موږ عليه پاغه باندې آبا انا خپل مشران زما پلار او نیکو چې سکړی دي هغه موږ له کافری اوسموي الکه د پلار او د نیکو دین راټینګ کړي نوې خلق پیدا شوه دی او نوې مسلې کوي وا نوې خلق پیدا شوه او زړې مسلې کوي موږ ته خبر نو دا شوا اولو کان اباهم اگر چو پلاران د دی الله پرت کوي اگر چې د پلاران لا یعقلون شیئا نه پويږي پس سیز باندې لکه د ابراهیم علی السلام پلار پس نه پوي دا نو بیا بم ابراهیم علی السلام په ازر پسیزي ولا يهتدون نه په سملار روانو هستا پلار په ټکی نه پويږي او د پلار دین راټینګ کوي د نکاح نو ته پلار پسې ځي هغه د ځان نه کدوري سره خبر نه دي تاسو به چې څنګه مسله ده ومثل الذين صفات کسانو کفرو چې کفر کړي کا مثل الذي پشانت د صفات دا کس دې ينعقو چا واس کوي پاغه اوخه الا دعا مگر نفس بلنا و ندا آواز سر پغو گونو آواز واوری چې زما مالک ما ته آواز وکړو نور پدې پویا نه دی چې ما ته دا آواز ولې وکړو چې دا فصل مخرا مساله په چاواله دا دا فصل مخرا چې دا تعالی خنه دی کنه پس وجه نصر आवाज واوري دا مشرکان چې ته ته بیان کې غلط خلکو ته نفس ستا تقریر او بیان اوري خو په مقصد د بیان او د خبره پوه نه دي چې حرام کوم دی والا پوه شو کنه مثال د زناورو دی سمون کان دی بوکمن کو ګیان عمر لاندري نه حق نه نو فهم دی لا يعقلون دی کې عقل نشته یا ایه الذین آمنوا مومنان کلوا خری من طیبات د پاک ما هغه نارزقناکم چې درکړي موږ تاسو ته ما درکړي الله او بابا نه دي درکړي ازرجی بابا او داتا گنج بخش او پیر بابا او کاکا صاحب نه دي درکړي الله وی اولاد زور کوما رزقونه زور کوما وشکرو لله او شکریا ادا کی خاص د الله ان کنتم کچره تاسو خاص د الله ته چې عبادت کوئ انما بشکا حرما حرام کړي الله علیکم پتاسو المیتتا خراج د مردار و د ماوینا ولحم الخنزیر غوخه د خنزیر و ما واغه کلمه در باندې حرام ده او هلا چاواس په ټکلې شي به پا کلمې سره لغیر الله به د الله نه چې هغه کلمه د الله د پاره نه او د بل چا په نوم باندې واغستې شي چې دا چې له ګټ پیسو د بابا په نوم باندې نو دا هغه وې در باندې حرام دي چې دا شی د بابا په نومونو دا ویل در باندې حرام دی یا دا چرګ پراټا الوا دیګ چيله کپڑا غلاف جنډا تیل دا مومبتی د فلانی په نوم باندې ها د فلانی په قبر په نوم باندې نو دا در باندې حرام دی دا ویلم حرام دی او غسیزم در باندې سره حرام دی چې تخصیص دی وکړه او دا نوان جنگا جی کیجه فمن از تور دا چیلی او ګډان علالی الته ثوابونه زیات دي فمن از تور دا څوک چې محتاج شو لګتا غیر باین چنی بغاوت کوونکې نه نافرمانی کوونکې ولا د نه زیاتې کوونکې د حد شرعینا فلا اسمان نشتره ګنا پاغه باندې قران دی نظر د غیر الله ته شپک اوځه حرام ویل دا مور ته قران کې یو ځل حرام وي او بابا منخت ته د پیر او د فقیر د زیارت په نوم باندې یو شی پیش نو هغه ته قران اوځه حرام ویل چې هغه به نشي خوري هغه مردار دی هغه حرام دی ها دا خو خو دا خوري اولا یا دا پټي مسله د خلکو نه پدې خوراک په وجبانه نو اولایک نو دا کسان ما یاکلون نا چي دی نخلی دی په خپل ګډو کې الا النار مغرور نظر د غیر الله چې او خوړو یا هغه مسله پټکړه او هغه پیسې خوراک واغستې ده نو په ګډه کې ور واچاو او غره کړه دی گمراه لرا بالهدى په بدل د هدایت ولا عذاب او غره کا عذاب لرا بالمغفرت په بدل د بخشش په بدل د بخشش وما اصبرهم على النار سلوي صبر وکړي على النار پور باندې ذالک دا دی وجنا بان الله بشک الله نزل کتاب را لګره دی قران بالحق د پاره د ښکار کولو د حق لیسل بران تولو جوحکم دیده نا درې مېشته د صورت او په دې کې مضمون د جهاد فی سبیل تیار سره جهاد ته جهاد به کې خېل کفار سره او د جهاد درې منازل اول منزل کې د مجاهد ټریننګ لصفتونه پنځه تعلق د آیات کې لومبي تعلق د عقیده سره او پنځه تعلق ساتي د اعمال سره بیا سلور قوانین د ملک د اصلاح لپاره او بیا اتل احکام د کورنۍ د اصلاح لپاره لیسل بزان د نیکی ان تولو چوالو جو کوم مخن استاسو قبل المشرق په طرف د مشرق والمغرب په طرف د مغرب نفس په شیخی کا نیکی شیخ ما تهجدونه دی مسواکونه دی او لګیا دی منځونه زور ور کړی دی او کافر زور زور ور شوی دی په ستاپ ملکونو باندې اے زما چا سره کان ز خپل دوه رکعاته منځ کې دوه رکعاته منځ کې نه الله وی نیکی په منځونو کې اوس نشته میدان ته وځه خو د کافرو غره مسلمانانو مقابله بنه کې د کافرو مقابله وکړي ولکن البر لیکن نیکی من دا چا دا امنا مینه د قران سره ډیره وا یا ور کمال لره علی حبه سره د مینه دا غسی سره سره دا غی سر ډیره مینه وا خود الله د مینه نه دی هغه قربان کو یا سره کموالینا ذویل قربا چاله ور کوي خپل خپلوان لا والیتام یتیمانان لا والمساکین مسکینان لا وامن السبیل مسافر لا اے تاسو مسکینان اے تاسو مسافر طالب المان اے وسائلین او پتاسو کی یتیمانان بازشتا وسائلین او سوال کوونکی د دین د پارا کله کله موږ ته د باز سوزونو ضرورت راشي منګیلان الکا موږ د پارا د د ضرورت دی د یو ریکارډ د پارا نو دا سوال د دین د پارا دی الله ولورکا ځان د پاره کو ځان د پاره مې چوکو نو واقعي چې عمر راټکا نو بای اف ام اله خراب ده لوډ سپیکر خراب دی د جمعه د مدرسې پکې خراب دی بل پونه نشتا نظام دوبو ګډ ور دی دا پر د چانه مطالبه وکي سوال کوونکی د دین د پاره نه الله وي اغیلم ورکا دی ورکه کوم ډیر متوای و فر رقاب او پازادول سټونو کې د شرک نه د خلکو سټونه شرک او کفر کې بندي دا غي د پاره پیسې او لګوا چې دا غي سټونه د شرک نه خلاص شي یا دا غي سټونه د کافر سره بندي په قرضو کې خلکو نیولې دي بن کړی دي نو پیسې ورکا دا غ د قرض نه چاغه آزاد شي د کافرونو یا د مسلمان سره دی په قرضو کې گیر دی واقام سب دویم او پابند کوي د مانزو عبادت بدنی کوي وات زکات اور کوي زکات د عبادت مالی کوي والموفونا پرواله او پر کون ګری بعدهم دوادو اذا عادو کله جوادو ګری یا ایها الذین آمنوا مؤمنان کتب علیکم علیکم القصاص اے مؤمنانو فرض کړی شوی دا پتا سو باندې القصاص غاله کې خودل ها القصاص غاله کې خودل یا ایها الذین آمنوا مؤمنان کتب علیکم القصاص فرض شوی دا پتا سو باندې غاله کې خودل بدلی فی القتل په وجل شو کې ملو کې کوتبا مقرر شوی د علیکم پتاسو اذا حضر کله چې حاضر چې احدکم الموت یو تاسو ته علامه د مرګ ان ترک خیرن ک چرته پر خود دو مال وصیت مال وصیت وصیت معنا مال پر خود د مال د چا د پر وصیت دی للوالدین د پاره د مور او پلار ول اقربین د پاره د خپل خپلوانو بل معروف قانون د شرع حقا دا کار لایق دی علی المتقین په پرزګارانو باندې مم بدله چا چې بدل کړی وصیت لره بعد ما سمع او پس دا نه چې واوري دی وصیت لره فانما اسمه بشکا گناہ ده دې پاکستان دې یو بدلونو چې بدلې دی وصیت لره ان الله بشک الله اورید الوالا په بادشاہ دې پمن فساسو خافا چې په شم موسین د وصیت کوونکی نه جنفن د زیاتی او اسمن یا د ګناه د ظلم فاصلح بینهم صلح او کړه دریم ګړي په مهند آئے کې فلا اسم نشتر ګناه له پاغ باندې ان الله بشک الله غفور رحیم بخشش کوونکی مهربان دی یا ایها الذین آمنوا مؤمنان کتب علیکم الصیام فرض شوی ده په تاسو باندې روزه لکه څنګه چې فرض شوی په کسانو من قبلکم چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون خامخاج تاسو ویریږي د الله نه ایامن دار ذی معدودات یسوش مړل شوی امن پسا سو کان چې منکم تاسو نو مریضن مریض او علا سفر یاوی په سفر باندې فعدت لازم ده په دې باندې شمیر من ایام اخرى دورز نورو وعلى الذين پاکسان يطيقونه چاغه طاقت نه لري دروځي باب فعل اتاق يطيقو بوډا او بوډای نو لازم نه پاغه باندې فدیه طعام او مسكين خوراک ورکول مسكين تا ومن تو توا چا چې وکړه په خوشي سره خیر نه کوي لرا او نو دا غره دی له دا غره پاره وان ته سومو دا روزنی ول بهتر دی لکم تاسو ته پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پویږئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن پشپد روجه کې ارض فسو جما کول رسید الاله نسائکم د خپل خزو سره هن دا خزه ټول ملګری خې هن دا خزه لباس لکم جامع استاسو وان تم او تاسو لباس لهن جامع ذ خزوه چې جامو پلیت کې مون سره کی چې په دواړو کې یو پلیتی نو نکاح وسره نکیږي خزا او خاون دواړه به موحدان وي لکه د خزه جامع د سړی د پاره جامه خزه ده او د خزه د پاره جامه هغه سړی دی نو چې یو دواړه کې مشرکانو نکاح کیږي مړه خیر دې منګه سکو نه څه کې کنه کې قران دا جامع دي جامع پلیتی مونږ کیږي زی بدن وه او جامع ټول یې کنه فقها خیال بکوي انا به مرضی څه کوم ارڅ خدي خو مال خدمت پیسې راکې مړه سبا دام زل دام له جایز علم الله او په دې الله انکم بشک تاسو کنتم تاسو چې تخته چې ته مشرکان سره نکاح نه کوي ګوره ها طالبان ګوره اسنه کو سوق د لاس پروګرام کوي وانا عقیده په صفه کې کنتم تاسو تختانون انفسکم خیانت کې ورځوي خپل ځان نو لرا نو فتاب علیکم الله مې ربانی کړی پتا سو باندې ثم اتم صيام بیا پوره کې روزه له ال لیل تر شپې پورې شپه کوم وخت پورې نور پرې وته پورې ولا تباشر اسنه چرته پدا وا کې څه نقصان نه ونی شي ولا تباشروهن او ما یو ځای کېږي د دې خود سره پدا سه حال کې چې تاسو عاکفونا اعتکاف کوونکې ها کې ناستیدونکې فل مساجد په جمعتون کې اعتکاف کې او چې ته اعتکاف وخت کې ته نقصانونه شو کوته را نشي نه نه تلک حدود الله د احکام د الله دی فلا تقربوها منځي کې تاسو دې نه پاتې ول یبین الله بیان الله آیاته دلائل خپل الناس طالبان مسخله کیږي د پاره د خلکو لعلهم د رزق ژوند دی دین خرڅون کې او په دین ورکون کې دواړه په باطله طریقه کې موجود دي لکه لیکلي دي تفسیری مراغي په دې ځای باندې یسالونک عن الاهله تپوس کې دا خلق ستانه په بار ده حقیقت د میاشتو کې قلوایا او استاسو مولانا څنګه دی واځه موږ مولانا په خپل موقع باندې کلک ولاړ دین ورکوونکې په دین باندې او خلونکې اغستونکې دواړه په باطله طریقه کې موجود دي تبا خیم کې خیر ان شاء الله خا درس کې خیری قل وایا پیغمبر احیا دا میاشت مواقیت للناس وختونه دي د پاره د لین دین د خلکو والحج او د پاره د حج دې خلک لین دین کوي ولې سربر نه د نیکی به انت اتل بيوت چې راځي تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو دی کورونه په شام راځي مخه مخ راځي ولکن نلبر زمنه تقا لیکن نیکی دا غا چې ځان بچ کړي ګنا نه واتل بيوت راځي کورونو ته من ابوابها په دروازو دی کورونو چې سو پورې شرک او کفر په مخ د زمکه وی نو جنگيګه د کافرو سره په دار حرب کې و يكون الدين لله چې شدین خاص الله لره یوازي نو فاینن تاو نو کدی منشو د شرک او د جنگ د کفار سره کدی منشو د مسلمانانو د جنگ نه نو فلا عدوانا نشته زیاته الا علی الظالمین مگر په ظالمانو نو مکه وی لا تعتدو زیاته مکوي او ته زیاته په ظالم والحرمات قصاص او عزتنا د بدلی دی په برابر برابر طریقې سره یا د عزت میاشتې د بدلی د شیخ سے معنا زه ډیر وخت په دې نه پوهیدم چې والحرمات قصا د عزت میاشتې د بدلی دی پوهیږي به معنا دا دا چې د عزت اغه د دې میاشتو خیال نه ساتي د عزت او په دې کې جنگيږي ته خو دې کې جنگ نه کې ته دې کې جنگ حرام دی او هغه بېمانه په دې میاشتو کې جنگيږي نو پاغه عزت میاشتو کې ته د کافرو نه بدل والا هغه جنگيږي خو ته جنگ کوا خو دې جنگ کې ته د کافرو نه بدل والا اگر که عزت میاشتې دي پوه شو کنه لکه ته خو مسجد حرم کې نه جنگيږي خو چې کافر تا پاغي کې نه پریدي د مسجد حرم خیال نه ساتي نو په دغه مسجد حرم کې د کافرو نه بدل والا پوښ اوس کنه نه معنا را فمن تدا دې خلل پويږي فهم چاچ جاتے او کاله کوم پتا سو فاتدو نو سزا د جاتی ور کې عليه پاغه بمسلمه پشان دا چې جاتے کړي عليه کوم پتا سو وتقل په جمع کولو د مال سره چې مال د جمع ک په خپل لاس نو ځان د په خپل لاس جهنم ته غرزاو واس لا مال به خرج کې چې علم کې په ځان نو مال لګي په استاد به هم لګي ټول بچو کې چې واسنونی کی کوي ان الله بشک الله يحب المحسنين من کې د نیکو کارو سره ځکه چې ته کله بند کړې نو د ځان نه بد احرام لري کول لپاره سريږي هدیه قرباني بلېږي ولا تهلكو مخروي رؤوسكم خپل سرون لرا حتا تر دې يبلغ الحديو چې اورسيږي قرباني محله زید روا کېدو تا زید روا کېدو کوم ځای دی مینا ما قرباني بیا هم لازمه ده فمن لم یجد هغه څوک چې اونو امیدا قرباني التا پیسې وسره نشتا یا ته چا پیسې پټ کړی دي نو لازم دی پاغه روزه سلاست ایام من رزه فی الحج په حج کې وسبعتن اخیری روزه به داغه یوم عرفه او د روزي مخکې او سباتن او نور روزي اذا رجعتم کله چې واپس شي تاسو د حج نه یا چې کله فارغ شي تاسو د حج نه کني سي التا او کني سي کلو کې بیا تاسو خو خدا تلک عشرتن کاملا دغل سوجي دی پورا ذالک دا حج تمتو یا دا حج قران یا دا وجود د روزو د پردا چا ده لم یکن چنوی درې روزي کمی دي اوم د ذل حج اتم د ذل حج نه هم د ذل حج او لس او چې کلا کلو تراشی یا التفارق شي د حج نه ذالک دا وجوب د روزو د پر دا غچ لم یکون چنوي اهل دا حاضر په مسجد حرام کې وتقوا الله وجریګ دا الله نو علم کوشش بشک الله شدید العقاب سخت عذاب ولده الحج اشهر معلومات اشهر الحج میاش د حج میاشت معلومی دي ومن فرض فيهن الحج چا چې فرض کو په ځان باندې په میاشتو کې په احرام ترلو سره حج ولا رفسان جما دي نه کوي ولا فسوقا بدکاری دي نه کوي ولا جدال جګړه نه کوي په حج په حج کې وما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو من خير د څه بهتر کار نه يعلمه الله پويږي په غي باندې الله وتزودوا تو خو سید ځان سره دنیا نه چې دنیا نزيد او توحید تو خزان سره یو سا چې بغیر توحید لال نشي یا چې حج لذي نو ځان سره خپل توخه یو سا چې د سوال نه بچي الته سوال کې چې مال پنځري یا لرا کوګه ما مو په دې ماجیګر مشکل د عرفه په ورځ باندې ها اځه چکل لتلو ماجیګر کې ګرځیدو وذکرو یاد کئ الله لرا کما هداکم نا د عرفه په ورځ نو د عرفه نه یو ورځ مخکې یو یو ټیمونو مو په کې د ماجیګر مونږ کړو ځکه موږ بیا په عرفه نورستو مزدلفه او عرفه بیا پای کې ګڼ زیاتې کنا نو موږ اصل اړو چکر مو او مشل حرم کې موږ نماز کوي مونږ کو وذکرو یاد کئ الله لرا کما هداکم د وجه دا غنا چې خودنه کړی تاسو ته وین کنتم اگر چې وای تاسو من قبل په خاطر اتلو دې پیغمبر نا لمن لمن الظالین خامخاد نه خبرونه خطا کارونه ثم حفیظ بیا دا کوزیږي من حيث دا غزینا فاز الناس چې دا کوزیږي خلک صحابه واستغفر الله بخنو غړ د الله نه د هر نیک عمل ان الله بشک الله غفور رحیم بخشش کوونکی مهربان فاذا قضيتم کله چې پوره کوي تاسو مناسککم ګوره زه چې په لومبي ځل حج ته تللی وم نو زه بیا لسم د حج ته بیا لسمې ورځې ته نو مې ایثار شوی پوه شو کدی په ان شاء الله الله مکمل وکړه نو سارېږم ورته یو هغه طریقه شو بس دام خیر کوم ان شاء الله وایذا تولا کله چې واول استاد خانه سا کوشش وکړي په ارض فزمکه کې دې لپاره چې فساد وکړي دې فل ارض فی فزمکه کې وایو لکل حرسا او هلاکی فصل د مؤمنانو او نسا نسل د مؤمنان بچی تبا کړه والله والا لا يحب الفساد مینه کې د فساد ګورو سره چې څوک فساد کوي فعلمو پوشه ان الله بشک الله عزیز حکیم زور او حکمت والا دی حال ينظرون انتظار نه کیدا کافر الا مگر انتظار کې د دې خبرې آیات یهم الله چې دا بشي د تعالی اذا عذاب د الله فی ذلن پاغسوری کی من الغمام د وریزنا دین ورکړي دلایل بنی اسرائیل ته و من یبدل چاچ بدل ک نعمت الله نعمت الله من بعد ما پس داغنه جاءته چراغ دا نعمت دتا فإن الله بشک الله شدید العقاب سخت عذاب ولدی زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا خیسه کلی شوی دی آکسانو ته چې کفر کړي دی ژوند دنیا د دنیا ژوند له خیستره ويسخرون من الذين امنوا او ټوکی کوي دا کافر آکسانو پوری چې ایمان وروړي دی په سبب د مال موږ سره مال ډیر دی والذین اواکسان اتقوا جزان بچکو د بنی دنیا نا فوقهم د پاسه د کافر بوي په درجه کې یوم القیامت پر ورځ قیامت کې الله دې موږ داګه د پاسه کې والله يرزق الله رزق ورکې چاته چې خو غږی دا ذکر اولا چې خو د رزق د وجنه د مال د وجنه دین پرې نه دی الله وی رازق سیما بغیر حساب بلا حساب پریمانا پریمانه حساب به نه الله دې داسې رزقونه ورکړي چې به حساب هم نه ګوري ها کان الناس وو خلق امته وایتن ټولګه یو په یو کې دا نو چې په یو کې دا توحید نو فختلفو هغه خلاف کو چې خلاف یو کو نو فبعث الله النبین اور اورګ الله انبیاء علیهم السلام مبشرین زیر اور کو ان کی و منذرین او یر اور کو ان کی و انزل ما الكتاب اور اویلګو دا سره کتابونه هر پیغمبر له داغه په نسبت اغله کتاب صحیفه ور کړو بل حق د پاره د ښکارا کولو دا کو ليحکما بین الناس د پاره چې فیصلو کی پمند خلقو کې پاس کې چې د خلاف کوي فی پای کې د حق نه ومختلفا او خلاف نه کړی فی پدې کې الا الذين مگر کسانو تو چور کړی شوی دا غتا د کتاب من بعد ما پزاغنا جاءتهم البينات چرا لغه ته دلائل دا خلاف ولې کړ چې دلائل لارو ته باغیان د وجد زدنا په خپل من کې دا پرستو سره حق پرستو سره زد او عناد او سم د ناکاره مولایانو زمونږ د علماو سره بغض دی حسد دی چې موږ درس نشو کولای د درسونه کوي ها بیان نه کوي ام حسبتم شجاعت او بهادری آیا خیال او ګمان کوي تاسو ان تدخل الجنه چې دنه بشي تاسو جنت تا تاسو خیال دار چې موږ جنت تلار شو ولما یاتکم او را بنشي تاسو ته تا مثل الذین حالت دا کسانو چې تیر شوی دي من قبلکم په خاص تاسو نه تاسو سبب د پوخانو خلقو د مصیبتونو حالت نه راغله او ته جنت ته په وبو کې گزار کړیو پور کې چولیو قسمه قسم سزاګان تکالیف هغه برداشت کړیو خو فما سدوه چا د الله د دین نه وړولې پتا به دا مصیبت نه راغله او ته جنت الله وېزي حتا تر دې یقول رسول چې و پیغمبر پیغمبر باغې تسوي لهم تسلیتن تسلی خبره چې کلک شي کلک شي امتونو کلک شي مصیبت برازي لکه اوس هم زمنګ مشران علما مونږ ته کلک شي خیر دی که څه د نمړو شو لار زخمیان شو شیطان شو خیر دی کلک شي راځي په کې دا مصیبتونه یسالونک اوس د دې زینا شپالس اتلس احکام ذکر کړي د پاره د کورنۍ د اسلام یسالونک پیغمبر ته پوښ کړي دا خلک سانا مازا ينفقون څه شي خرج کړي څه خرج کړي قلوا پیغمبر مان فقط من خیر اغا چې خرج کوي تاسو د سبه تر سیزنا نو فلل والدین مور او پلا له ور کوي لومبه کته څه خرج کړي نو مور او پلا حق دی ولقربین د پاره د خپل خپلوانو او د پاره د یتیمانانو مسکینانو مسافرو د دې ډېر حقونه دي په خلکو و ما تفعلوا من خیر او هغه چې خرج کوي تنفقو دي خود تنفقون تعبیر په تفعلوا سره او کله فعل د افعال عامو نه دي هر قسمه فعل چې کته کې کم قسم کا چې ته خرج کې نو الله په خبر دی هغه چې خرج کوي چې کوي تاسو من خیرن د سبه تر سیز نه خرج کوي بشک الله پاغه دی عالم پویا څه قسمت مال خرج کې چالو بور کې چې اور کې کپڑے اور کې پیزار خوراک سکاک پیسې په ټول باندې الله خبر دی دویم قانون حکم کتب علیکم القتام فرض شوی دا په تاسو باندې جنگ د کافرو سره او هو او دا جنگ کړه لکم بدلګی تاسو ته په اعتبار د طبیعت سره ته ما دې جنگونه سره جوړيږي دا جنگونه دي او جنگونه دي طبيعت دې خنه لګي خو آثار ارزلا ان تکرهو بدګنې تاسو شین یو شیرا په بار د ښکار سره او هو او هغه شی خیر لکم بهتر وي تاسو ته پاره په بار د انجام ظاهر کې خنه لګي هغه شی خداغه انجام خروزی حقیقت خروزی واسا او ډیر زلا ان تحبو منکوي تاسو شین یو شی سره وهو او هغه شی شر لکم بدوی تاسو ته پاره په اعتبار د حقیقت د انجام والله والله يعلم پويږي په اصلاح د احکام باندې وانتم او تاسو لا تعلمون پويږي الله و جنگ کو جنگ سره کوا کنه د کافرو سره جنگو کا د مسلمان په ملک د مسلمان سره جنگيږي نه دا فسادونه جوړيږي یو به یو وجنی نه بل بل وجنی یسالونک عن شر الحرام دا دریم حکم دی او کفر کولو مسجد حرام د مسجد حرام بیزتی خلق کوي و اخراج اهلی او خپل د اهل دی مسجد حرام نو د مسجد حرام نه اکبر د اړ لوی ګنا ده مسجد حرام چې کم اهل خلق کی طلباء د علم نو هغه بنو باسه هغه خپل سبب د بیزتی ګرځستا الله دې دا باندې لاس نه پر کوي ګینه موږ د توحید نه اړ خو اشته غوښه و ما يرته دې دا عقل زمو فارم ډکا کله موږ به اخلاص او کله موږ به دا چل کو وانا لوګي بملېګه مخ استا فارم نه کوم و ما زم خپل فارم دې الحمدلله و ما يرته دې آسو چې مرتد شو منکم استاسنا الله وي د خپل دیننا والذین واکسان هاجروا چې هجرت وکړو وجاهدوا جهاد وکړو فی الله په دین د الله کې نو اولائک ذا کسان یرجون رحمت الله امید لري د الله د مهربان دی د جنت والله غفور رحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کوي پیغمبره د خلک ستانه په بار د سکلو د شرابو کې والمیسر او په کولو د جواري کې وایا فیهما په دې دوالو کې اسم کبیر ګناه د لویا و منافع او فیدی د پکې لناس د پاره د خلکو ظاهری لس روپۍ دي دي ضرورت راغې پنځو روپو خرج کولو ته نو پنځه ځان سره کې دو پنځه په دینو لګوا دا مقصد دی ها ځان سیوا کا ګنه سیوا کی چا نه پیسې نه لوی لوی حکومتونه دا کوشش بل حکومت ز قبضه کم کذالک هم دارنګ یبین الله بیان الله لكم الایات او دلائل د معاشره لعلکم خامخا چې تاسو ته تفکرون سوچو کوي په دنیا په فیضو دنیا والآخرة او آخرت کې ويسالونک پنځم حکم د اصلاح د معاشره اصلاح الیتاما یتفوس کوي د خلق سانا عن الیتاما په بار د حقوق د یتیمانو کې قلوا پیغمبر اصلاح لهم خیر اصلاح دی لرا او غره ده بهتر ده وان تخالطوهم او که شریکوي تاسو دوی لرا د خپل ځان سره نو فاخوانکم تاسو رون لري په دین کې والله والله يعلم المفسدا پویږي فساد کوونکی باندې من المصلح د اصلاح کوونکی نه چې څوک په مال د یتیم کې فساد کوي او سوچ په مال د یتیم کې اصلاح کوي په دوالو الله خبر دی ولو شاء الله کچرته خوښ شوی وي دا الله ها لعنتکم نو غن کې به چوری وی تاسو لرا مصیبت کې به چوری وی تاسو لرا ان الله بشک الله عزیز زور ور دي حکیم حکمت والا دي ولا تنكح الاشفقم حکم د مشرکان سره تعلق او نکاح مکوي م په نکاح جنکه اور کوي ولا تنكح المشرکات په نکاح ماغه مشرکان جنکه نکاح والے مشرکان و نخلې حتا تر دې یؤمننا چې ایمان قبول کی ولا امتون خامخا وینزا مؤمنه مؤمنه خیر بهتره ده مې مشرکتین دا مشرک خزنا ولو اعجبتکم اگر که تعجب کې غورځي تاسو لرا ولو اعجبتکم اگر که تعجب کې غردې تاسو لرا ولا تنكحوا المشرکین او په نکاح باندې مشرکان سړي کنه په نکاح مور کوئی مشرکان سړو تا سو مور کوئی خپل لور او خپل خويندې په نکاح مور کوي مت په نکاح اخلي او م په نکاح ور کوي جنکه ها سړی نه ګوره حتا ته یؤمنو چې ایمان قبول کی ولا عبد مؤمن خامخا غلام مومن هو خیر دی که باز دغه سی نو هغه فورا که نه ملاویږي او ستا په یقیني چې دی کې انابت شتا نو خیر دی وی کو مسلمانې کا موحدې کا خامخا غلام مومن خیر غره دی می مشرکین دا مشرک سړی نه چې پاکي شي دا خزه د بیماری نه بغیر د غسل فایزا تطهرنا کله چې خې پاکي شي دا خزه په غسل سره بیماریم ختم شي غسل مو کی مبالغه ده نو فاتوهن راضی خذوتا من حيث دا غزین امرکم الله چې حکم کړي تاسو ته الله ها د کم زین چې راتلل کې چې الله حکم کړي چې کم ته پیدا په کوم کیفیت چې خوښ شي تاسو وقدمو او مخکې کې د پاره د خپل ځانونو فائدہ واتقوا الله ويرګي د الله نو عالم پوش انکم بشک تاسو ملاقوه مخامخ کیدون کې د الله سره وبشر من ازیر ورک مؤمنانو ته ولا تجعل الله او مگر زو الله لرا عرضتن دال نشانه د ایمانکم فی ایمانکم په خپل قسمونو کې ان تبرو چنی کې ونه کوي تاسو وتتقو او ځان باندې بچ کوي د بدنامو نه او وتصلحو او اصلاح وکوي په مند خلکو کې اے قسم قسم قسم کې چې قسم دې زما غوند نیک انسان نشتا قسم دې زما غوند ها اصلاح مصلح سره نشتا قسم دې نه الله په دې قسمونه مکوا تراته معلومی تراته معلومی قسمونه وله کې مگر زوی الله لرا دال دال نشانه ایمانکم فی ایمانکم په خپل قسمونو کې ان تبرو چې نیکی باندې کوي وتتقو او ځان باندې بچ کوي د بدنامونه وتصلحو او اصلاح باندې کوي بین الناس په مند خلکو کې زما د قسم کې بیا می اصلاح وکړه زما د قسمی که بیا می ځان د ګنا نه بچ کو زما د قسمی که بیا می د خلکو ها منس کې قسم دې زه ډیر ګناګار نه ما ز پاکي په دې قسمونه الله مقامات لري پته ده او که قسم دې وکړ اسلام علیکم قسم مات کې اصلاح کوا که قسم دې وکړ چې ګنا نه بزان نه بچ کوم قسم مات کا کفاره ورکا او ځان بچ کا د ګنا نه پوش الله اوریدل والا علیم پوه دی لا یواخذکم الله ننسی تاسو له الله بالله په خطای فی ایمانکم په قسمونو تاسو کې ولکه یواخذکم لیکن نسی تاسو له په سبب دا کسبت چکړي قلوبکم ساسړون والله والله غفور بخشش کوونکی حلیم سبنا کو بردبار دی للذین د پاره دا کسان یلون چاغي قسمونو خوري من نسایم د خپل خزونه تربص انتظار دی اربعه اشهر میاشتو فاین فاو نو کو واپس شو دوی دنا په دې سلوړو میاشتو کې فاین الله غفور الرحیم بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان واین عزم الطلاق کچر ته د دې قصد طلاق په دې تیرې دود مو دې سره نو فاین الله بشک الله سمیع اوریدونکو دې علیم په دې والمطلقات طلاق شوی خزه چې دی یتربصنا انتظار بکې دی به انفسهن په خپل ځان باندې ثلاثه قرو اندر حیزا یاد ری طهرا بنا بر اختلاف ولا يحل لهن حلال دي لهن د خزر پر ايکتمنا چې پټ کی ما هغه بچي خلق الله چې پیدا کړی الله فی ارحامنا په ګیرو دای کی ان کنا کچره دی یؤمن ایمان نور بالله په الله ول یوم الاخر پر ذاخر باندې واپس استا خزه تسیدا ان ارادو کچره د اراده اصلاحا د جوجار د اصلاح راوستلو ولهن د خزر پارا حقونه دي مثل الذي پشان ته د هغه حقونو چې دي د خاوندانو عليهن په د خزبانه بالمعروف په قانون د شریعت از اکرام دی ها ولهن د د خزر پارا حقونه دي د خزر را حقونه دي وللرجال او د پاره ډډمو او د پاره د سړو علیهن په د خزو درجه دا والله والا عزیز زور ور دي حکیم حکمت والا دي الطلاق طلاق مرتان دوری نو طلاق دونی دي اغه طلاق چې پغې کې صحیح کیږي واپسې خپل خزتان نو اغه دوری فهم ساکن ها دا دواړه به ونه درې پوری د الله نو فلا جناح نشته ګنا علیهما په دې دواړو فی ما پاس کې افتدت چې فدیه ورکړه د خزه بی پاره سرا سړیتا چې دا والا د ته خلع صورت وای چې خزا د خز سړی نه زانه زاده ول غواړي نو خزه بو چې سوره مال ته غواړي هغه والا خو ما آزاد کا دا یو قسم طلاق وی ها او د چا طرف نه دی د خزه د طرف نه او تلک حدود الله دا احکام د الله دی فلا تعتدوها مته دیږي تاسو د احکامنا په ما تول سره فلا تحل له حلال دی له د غسړي د پاره او مې يتعدى اواسو چې تیر شو حدود الله د احکام د فلود الله نه تر دې چې اوسه کی هغه سا غبین ګوټه او ته دا غي غبین ګوټه اوسه کی سو پوره چې د دویم خاون سره نکاح نکاح یواز نه چې ته دویم خاون سره کورواله نه کړي نو لومبي خاون سره بیا نکاح نکېږي پوه خدا ګره پنځه شرط لري پنځه شرط لري پوره شو او بیا دا خزرو جو واپسی غلون بی خاون تکي نو کولی شي یوازې په دویم خاون په نکاح باندې کار نه کیږي ښا نکاح نه رستو بو څخه مخه د دویم خاون څخه کوي کورواله ازدواج پروګرام خامخا کوي فاین طلقها نو طلاق اکلا د خزلرا د دویم خاون دویم خاون طلاق ورکړو فلا جناح نشتره ګنا علیهما په دې زول خاون دو خزبان ایت راجع چې رجوع کی دغه دواړه ان ظننا کې یقینو دې دواړو ایو قیما حدود الله دا دواړه به ادري احکام د الله پوری د الله وتلک حدود لدا احکام د الله دی بیانها بیان دی لدا لقوم یعلمون دا چې قوم د پاره چې پویږي ولا تمسكوهن او مبندوي د خذل را زرارن د پاره د zarar د دې پاج زیاته او کوي تاسو پاغي باندې چې نه خزه کې انو طلاق ورکه یې سم خزه کا یې جدا کا پیګی دا ومن يفعل واغ چا چې او کذالک دا کار فقط ظلم نفسه ډیر په پښتنو کې خلکو خل دا ساتلې دي چې نو له طلاق ورکوي بیا به ته خلک طلاق وي او نو د خځې خپل حق غیته پوره ورکوي دا اوې ځان دې ساتلې ده او دا ناکاره کار دی ها فقط ظلمانو تاکید ظلم کو په خپل ځان باندې ولا تتخذو بنی سی تاسو آیات الله آیاتنا احکام د الله حضوان په ټوکو باندې وذکرو یاد کئ نعمت الله نعمت الله علیکم چې کړه پتا سو ما یاد کئ هغه کتاب انزل چې دالګل علیکم پتا سو نو تهمت والله والله يعلم پويږي وان ته پنجام د کارونو تاسو لا تعلمون نه پويږي ولوا دا دولسم حکم دی والوالدات من دي چې د جور دوی نه پیدا ورکه اولاد او نه خپل اولاد ته حولین کاملین دو کال پورا دا حکم د پاره دا چا د اراده چې را دلري ايو تمر رضوا د پوره مو دی پي ورکول چې څوک بچتا پوره مو دا پي ورکه د دونیم کالانو دا حکم داغه د پاره دی وعلى المولود او په پلار له د دې بچي د پاره مولود هغه بچي چې زیګول شي د پلار د پاره نو بچي شي کنه وعلى المولود او په پلار زکه بچي چې پاره زیګول شي پلار د پاره وعلى المولود او په پلار له د دې بچي د پاره رزق او رزق د خزره ضرر بنی شر سوله مور تا بی ولدها په سبب د بچی د مور سره ولا مولود او نه پلا له د دې بچی لرا ضرر بر سوله شي او نه بزرر د سوله شي پلا له د دې بچی د پاره بی ولدی په سبب د بچی د پلار سره وعلل وار کپلا رینو به وسکه وعلل وارث نو په وارثانو دغه حقوق دي سکم حق چې په پلار د بچی باندې خوش په شان دي حقوق دي په شان دي احکام دي فاین ارادا نو کچرتا د خزه او د خاوند دواړو اراده وا فسالن د تینا د پرې کولو د ماشوم انتراجن پر رضا سلام منهما د دې دواړو نا وتشاو اورن اپ مشورې سره فلا جناح نشر گنا علیهما په دې دواړو باندې و ان اردتم کچرت اراده لري تاسو ان تسترجعوا چې په ور کوي تاسو اولادکم خپل اولاد ته فلا جناح نشر گنا علیکم پتا سو باندې ذا سلمتم کلا چور کوي تاسو ما اغما آتیتم چې در کړي تاسو ته الله بالمعروف قانون د شری فایزا بلغنا کله چور شي کې دا خځه جلهن نیټه خپل ته فلا شنا هنشته ګنا علیکم پتا سو فیما پاسه کې فعل نه چې کیدا خځه بیان کو چې نه په خپل ځانونو بل معروف قانون د شرع والله والله پاک چې کوي تاسو خبير خبردار دې بدل بدل کی سوال سم حکم دی د کوچدن پیغام چا کړه لګل د کوچدنی ولا جناح نشتر گناہ علیکم پتاسو فیما پاس کې عرضتم چې تعریض کوي تاسو پیش کول کوي تاسو اشاره کوي تاسو به پاغه سلام من خطبت النساء پیغام لګلو د خزو چا کرا مور ته خور ته فلانو کرلا شي او زما لپاره درشته ته پوسو کوي ته پیغام د نکاوي خطبه وي او کنن تم یا پټوي تاسو فی انفسکم په خپل نفسونو کې علم الله چې د دې خزه عدت پوره شي نو زبو سن نکاح کوم دا پړه کې پټه علم الله په دې الله خو هغه ته بنوي علم الله په دې الله انکم بشک تاسو چې ستذکرونه نظر دې چې یاد بکې تاسو دې خزلرا په زمانه د عدت کې خو زمانه د عدت کې بخښنه داسې ټلیفون کې تعالی دا سه سړی په کار دی چې خ عالمي وکړه خ کتابخانه خ کوري کولاو خداسي چې کم صفاتونه پتا کی هغه صفاتونه غې ته وې ته سوې دیتا قول معروف وي اے خمیخه و کرئی ساروی و کرئی خو میخه پتا نه سنباله سار تا تیار پای راځي عالمی درسونه کوي دا کوي دا کوي چې سمو صفات دي خګاړې و کرئی موټری و کرا خګاړي و کرئی چلایي ها چې تا کم صفاتونه نو هغه هغه ته وي نو دې ته قول معروف وي خدا باندې چې ګورې ما او ستا پروګرام به خو چاته بخښنه دا بوته نه وي ها ولا تعظموا قسم کوي تاسو عقده النکاح د غټه د نکاح قبض بازو باندې کوي په زمانه بس کړه کې اوساته چا سبق شنه کې زموږ سره لین دي حتا تد یبلغ الكتاب شورسي کتاب اجلو نه ټیک پلیتا وعلم پوش ان الله بشک الله پویږي په سبانه چې تاسو پړونو کې دي فحذروا او یریږي دا ځان بچ کې په دغه زمانه د عدت کې د نکاح دا غینه وعلمو پوش ان الله بشک الله غفور بخشش کوونکی حلیم صبرناک او بردبار دی پنځلسم حکم دی طلاق د اخذي چې یو زیواله نه دی شوی او طلاق دی ول ورک چې خزراله او دی او دی کته چلو ازما په طبیعت نه ده خو خو به دغه څه کېده اوس خو مخ کې سره ما د تصویر ولا ما د فوټو ولا او اخذم خزان خبر ابر کې دا تصویر زمانو باسه چې زما خاون تصویرون چیرې دا صدا کې نه ده هارونه مو واچې کوڅو ته ګوتمه واچې سرتا او غوګونو تا او او پروګرامونه سیټ کیو بس وځي ته مړه په نت باندې تصویرونه بل لګي فیسبوک باندې مزيدي اوس خو دور کې خود واده پشپبا د خځه او د سړی ملاقات کېده اوس ملاقات یې نشوي کیم نه کوي دشته کوي کې دا لکان او نه خځه کوي ولا جناح نشتر گناہ علیکم پتا سو ان طلقتم النساء ک طلاق کوي تاسو خود زرلا زب تعلیم یافته کو چې تعلیم یافته وو کی غریب نه پچې پويږي په روټي پويږي نه پکټ بستر پويږي از یو لور کو تک شي وای با د تعلیم یافته نه خو مې ته بل بیا هغه شډله شبله خزه چې په کار پويږي په ملما پويږي په عزت پويږي د له هبته عزت کې چې د خواکې نه کار بوله ځکه چې تعلیم یافته ده کنه یا یا چا چې ته پوسټ وکا چا چې ته پوسټ وکا سبا نه نه ګوره دا څه ګوره ونه دوکه نشي ګوره ها علم چې د قران او د سنت کړي بشکا او کا چې دیندارای کې بستام زی او خپلم کوشش وکړي خو چا اوس په دی او پر سپر نه ده چې چې څنګه وکم وړ څنګه واګم زه څنګه سنبال کم پوش اے پېښې نه پويږي مقصد دا دی مونږ ډېر وډی دا څه کنه لا جنا نه سره ګنا دې کوم پتا سو ان طلقتم النساء کتلا کتا سو خو ظلم عالم تمسوهن سب ګاډي کې کینوا او چکرې ورکوا په دې کار نه کېږي سیوا تا څه کول را اوسه کتا کار کسب را اوسه ما ما تعلیم یافته کو بیسیو میسیو په کوم دا وکم ما لم تمسوه الناس پورې چې تاسو نه مسکری غیلرا لاز نه وروړي زما خدا خو خدا چې ګوره روړه تیګ د کوو متم لسم پورې تعلیمي گزاره کوي بیا او سیوا تعلیم ولا ګوره خزونه کوي الله اکبر دس کار نه دی ګوره ها او تفرزو له او ټیګ د کباجب کې خیمي کار کسب هم کوي مهنت هم کوي دیندار هم پکې راځي پکې کیږي کله کله کې نور کوټه هیڅ نه دی او تفریزو هننا یا ملما بدراغلی چې په خکا او استان او کله ما نه خود چې چند دادي کله به چې دوم نه چولې ګلو پکې دوړې بیا وسکه ها ته به وروګاو هغه به ګټي ګټي نوټه به داسې پخښي چې په ټولو ګټي ګټي دا څنګه یره زما لاس چرته ور لاس مخ کېده وعلي المقتر او په غریب باندې قدره په اندازه د غریبۍ دا غ جوړه ده مالدار دې خسوت دی ولوالي عجز دې بیکاره سوت دی ولوالي متاع دا جوړه جامه ده بن معروف په قانون د شرع حقا دا کا لایق دی عل متقین په پرهیزګاران خو نه کانو موحدانو باندې وان طلقتموهن چې کول کړي خځې کنيو په تعلیمي بل په نور تعلیمي چې تاسو کوي واته موټر لراوستي ته وکا ملما ستاله چې بزو کوم ګاډي کې څنګه مکه سم کې کینی او د چیو د پاره بیا روټه پاره بیا ماته وی چولو واګه دا څه چولو تو بیا ټیک شي بیا وسط سټ کې مخکې نه کینی بیا بیا به شاله کوشش کیږي زه نه ما وین طلقتموهن کطلاق کې تباز یو نیمی کنه ز داسم ز په داسه خزا کوم وان طلقتموهن کطلاق کې تاسو به خذل من قبل انتم ځکه زمونږ دا درس به ډېر خلک ان شاء الله اوري زنانه به هم اوري نارینه به هم اوري یوازې تاسو اوس اورئ دا وړو ته نقل کیږي ان شاء الله دا خلونه موږ تعلیم ورکو چې او د سره د دنیایي تعلیم سره دینی تعلیم هم کوي او د دنیایي تعلیم سره د دنیا کار کسب هم کوي ما ماشومان تعلیم کوي پنځم شپږم کې خو زه مور ته ولوم چې دله پوره چې روټه وړا غل لو دا پوره ارسو ته پرېدا سبا دا سن چې تعلیمو کې بیا پس خصو پښنی بیا نه دا تکړه کې کورونو کې فاین طلقتموهن کطلاق کې تاسو د خو ظلم من قبل ان تمسوهن مخکد لا سولو تاسو د خو ظلم را بیا به مالا مودي سیب داسې ګوره بچی دغه سې دي په خپل کوشش وسکوما وقد فرسمو تاکي حال دا چې مقرر کړي تاسو د لپاره فریضه مہر ځکه زمانه آزادې وان تعفو او دا معافي کول اقرب او دا دي نږدې دي لتقوا مز پرېزګارې تا وګوره طلاق معاملې کله کله راځي خو ګوره خپل ویلي نه پرې دي چې طلاق ورکړي بیا خپل ویلي کوي او دښمنی شو ولا تنسوا الفضل مې روي الفضل خپل ولی په خپل منس کې د یو بل سره به شکر الله پاکا چې کوي تاسو په سړي دنګي بدل بدل کی سوچ کوا دې خبرو ته زما خبر چی حافظو علی الصلوات شپارسم حکم دی حکم د صلات محافظت حافظو تم سباله عبارت تعلیم افته وکا حافظو علی الصلوات ساتنه کوي په منځونو باندې خاص کر په منځ درمیانا و توبه توبه ما دا داسې خيري والصلاه الاوسطا خاص کر په منځ درمیانا خاص کر په منځ درمیانا ادا ما ذکر منځ منګه وکا دارنګ د سحر مونږ د هر مونږ درمیانه کې په مند دوه مونږونو کې په هر مونږ پابندي کوي وقوم ادرغي خاص الله تعالی قانتين تابعدار فاین خفتم کې چریږي تاسو د دشمن نه نو فرجال فصل رجال نو مسکوي پیادل او مسکوي رجال قیاما په اولالا او رکبانن یا په سورلۍ باندې سورلۍ کې روانې ګاډې نو دريږي نو درې نو پر روانه سورلۍ کې مسکوا ریل روان دی او دريږي نو پر روان ریل کې مسکوا نه چې ته بیا زوال نه ودرېږي نه نه فایزا امنتم کله چې په امن شوي د دشمن نه نو فذكر الله یاد کې الله لرا کما علمکم د وجه دا نه چې خود نه کړی تاسو ته ما دا احکام لم تکونو جنو تاسو تعلمون په پاغي باندې ولسم حکم دی والذین کسان یتوفون شفاعت کول شي منکم تاسو نه و یزرون ازواج او پریدي بیبیانو لرا وصیتا لازواجهم پکار دی چې وصیت کوي د پاره د خپل بیبیانو چه پی اسکا روټی پی اوخرا جوړه جامع او لور کا لکه خرچه او لور کا واده رب من نازم او ستا خو وخت تیر شوی رو رب مخرقه دانه چې زه رخصه مخه ملګ نه نه دا د اسلام نه خلاف دی حکم یواز خزر پاره نه دی ارچا د پاره دی حکم عام دی پوش کنه علم تدا آیات نه ویني ان ال الذين كسانوا تخرجوا چاغي اوته من ديارهم د خلق کورونو نا وهم الوف حالان کی واغی په زورګونو باندې حذر الموت د یری د مرغنا یو تمړیګو بس دې د بلار شو الته جهاد نه سبچ بشونه نا فقال نبی اغه تعالی موت هم لشی ثم احیاهم بیا اغه چې کم د بچاو زلتل اغه ځکه په الله مرګ راوستي دا ثم احیاهم بیا ژوند کړه غیر الله په دعا د یو پیغمبر باندې ان الله بشک الله لزو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلقو ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیاد خلقنا شکریا نه ادا کوي وقاتلو فی سبیل الله جنگو کی پلار دا الله کی عالمو پوش ان الله بشک الله سمیع علیم اوریدون کې پویا منزل الذی سوق دیا کس یقرض الله قرضا حسنا الم ترى آیات نیوینی ال الملائ من بنی اسرائیل اغا معتبر د بنی اسرائیل تا من بعد موسی پس موسی علی السلام نه اس قالو یاد کچوی دی لنبی پیغمبر ته دی پاره اباس لنا پور تک موږ لپاره ملکن یو بادشاہ چې چنګ کوم فی سبیل الله فلار د الله کې قالو وی دی پیغمبر حلا سه ته ما طاقت او توان لری تاسو ان کو تیبا ک مقرر کلی شی علیکم القتال کو تاسو باندې جنگ الله تقاتلو د جنگ نه کولو طاقت لري د جنگ نه کول قالو نو وی دی و مال ناصر موږ لرا الله نو قاتل فی سبیل الله چې موږ بجنګ نه کو په لار د الله کې وخت اخرجنا من دیارنا او تاقی او کلی شو موږ د خپل کورونو نه او ابنا عینا د خپل زامنو نه فلما ارکل کتب علیکم القتال چې مقرر کړی شو په دې باندې جنگ تولوا واولې د ټول دی الا قلیلا منهم مگر کم د دینوانو لیدو والله والا علیم په دې بالظالمین په ظالمانو باندې وقال لهم نبيهم نبي غتا پیغمبر دا ان الله قد باس لكم طالوت ملکا تحقیق او بیا غتا پیغمبر دا بشک الله قد باسا مقرر کړی دی تاسو ته پر طالوت سیبو ملکن بادشاہ قالو نو ویل ان یکون له الملک سرنګي بشي د ربات شای علینا فمنګ ونحنو منګ حق دې لا یقو بالملک په بادشاہت سره من خددنا ولم یوتا ساعت من المال او نه دی ور کړی شوی د را فراخی د مال نه قال نبی ته ان الله بشک الله استفاه غره کړی د علیکم پتا سو پیغمبر وی وزاد او زیات کړی دی د لرا بستتن طاقت فل علم په علم کې ول جسم په جسم کې همتی دی او عالم دی والله والله یوتی ورکی ملکه بادشاہی د دنیا هغه چاته یشا او چخوږي والله الله واسن علیم فراخ کونکي پویا وقال لهم نبيهم ويا غيت پیغمبر دا غي ان آیات ملکی بشک نخد بادشاہی دا غبدای چرا بشی تاسو ته التابوت صندوق فيه پاغ صندوق کی با سکینه اطمینان وی آرام بوی من ربکم د طرف درف تاسو نه اے تورات بی وبقیت او باقی مان دبوی مما پات شوه سیز بوی دام قران دام کی تورات ته دغه دا پات شوه د موسی علی السلام والونه کنه دا سنا ترکا چې پر خیر آل موسی خاندان د موسی علی السلام او آل هارون خاندان د هارون علی السلام تحمله الملائکه تو چې پورته کړي وي غل فرشتو او کې وی دی پکور د تعالوت سره کې بکسه به فرشتو راغستی بکسه کې به تورات وی تیار قانون به او د تعالو څخه پکور کې به کی او پاغي به فیصله کوي الله د ارث بندوبس کوي بیا ها خو ته صرف اخلاص وکا میدان ته وزا ان فی ذالک لآیات لکم بشک پدې کې سازي مشان کې د تاسو لپاره ان کنتم کې تاسو یقین کوونکی فلما فصل ارکلا جو جدا شو تعالو سے بل جنو صد خپل لخ کرنا قال وی ان الله بشک الله مبتلیکم بنهر امتحان کوونکی د تاسو په یو وال سره ومن شرب اچا چې اوس کړي منکم من هو دین او بو فلیس نه دی منی زمانہ ومن لم يطعمه او اچا چې سکه او نکړه دی وبونه ان فانه بشک منی زمانہ دی طعام په معنی سکه سره خوان دا نه چې چا چې ونه خړې دی وبونه وب خلک خوري وب خلک سکي دلته په کلاس و ملم یشربو دا څه پکاره دلته مراد سکا دا سکا او سکا په خورا کې مرাজি او سکا په سکا کو بو کې مرাজি الکه دی بو لګون د سکا او کچ خوګی دی کتل خیری د دې خوراک نه سکه وکا چې خوراک څنګه پوه شي کنه وملم دا معنا بحری محیط کړی دا د شیخ سے پر روایت باندې وملم یطعمه وملم یذقه او هغه چا چې سکه نکړه د دیوبونا نو فانه بشک دې دې زمانہ الا قليلا منهم مگر کم داغینه او نسکلی دا اتیا زره کسانو په اتیا زره کسانو کې صرف درې سوا او دیالو سو یا پنځل سو وبو نسکلې یا معمولی وسکلې نو ټولو ګډو پر سوولې دا سه شناس شو خبر د امیر څوک مني امیر منتخب کو یو هم خبره نه مني هسه منګه داسي خدای ستکه خبره مني او دوه دوه شعر ولا دا دوه دوه او دوه دوه د دوه لوی خوینځه ونی وی امیر خبره مني چته مني دا چل به سره ګټاو سره کیږي خا د امیر پابند به ښا فشربوا منه الا قليلا منهم فلما اركلا جاوزه هو چې تیر شو تعالو سب هو د اوا کسان چې مان وروړي ما هو دا غسرا داغه مقام نه قالو وی دی لا طاقت لنا اليوم نشتره طاقت موږ لرا نن ورځې بجالوت اپ جالوت کافر و جنود او په لخ کړ داغه لکه خېټو پر سه دی نو چې سړی ډېر خوراک او سکا کو کو ناغه بیا منډه والي شي خېټه کې ګل ګل ګل ګل پیدا کی منډه دا هغه سم چاټي ته جوړې شي بیا منډه والي شي او چې خوراک یې نه کړي یا معمولی لګي بو او چس چالاکی په منډه روان یو زیته چې خوراک ډیرو کی ناګه سبق ته کې ناشې شي بیا زمونږ استاد ووي وای باز ووي ماسوتن اکل تو دړې ثم شرب تو چاټي یو دړې وخوري بیا پسې دړې چاټي بوس کی او الله مال علم نافع نصیب کا چته کار کیږي یارا غلب زور وریږي فئتن پاغه ډلا کثیرتن ډیرا باذن الله په حکم د الله هغه درې سو کسان وی اس پروانشتا ک کافر ډیر دی منګه کمی الله به منګ پاغه زور ورکی زکه دا امین خبره من لیوا امیر خبره من کړي خیری ها والله الله مع الصابرین سره د صبرناک سره ده سره د معیت خاصه ده صبرناک سره ده صبر راکا وثبت اقدامنا مضبوط کا زمون قدمونه اون خویا وانصرنا علی القوم الکافرین امدادو کا زمونږه په قوم کفارو فهزموهم نو شکست ورکو جالوت والو هم تالوتیا هم شکست ورکو تالوت والو هم چاته جالوتیانو کافرانو تا جالوت کافرو پیغمبر کړي هم وو او بیا له تعالوس خپل لور مر کړي وا دا نه وی چې پرې زبر ته تعالوس لور کوما اخلي ویزو اولاد کې دي پیغمبر دې بادشاہ دې او تعالوت سیب په وینځو کې اولاد کې او دا لوري قبول کړي وا او شي کنه د کمزوري سړي لور قبول کا چې دیندار یو په خپل خو خیدر کوي تم سچ کو سکی کی کوا بازار کې خرڅوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض علت د جهاد الله ول جهاد روا کړی دی کچرته نوې د فقول د الله خلق لرا بعضهم بعض مشرکانو لرا به بعضن په بعض موحدین باندې کچرته د دې موحدینو زپا کدی مشرکانو د پارا الله موحدات نه پیدا کوله نو لفسدت الارض نو خامخا فساد بکړي او پزمکه کې دی اے نن دا ناکار خلق چې دا یو ځای کې خلق الوزي بل ځای کې خلق الوزي د دې لپاره دا محافظین خلق نه ویل د ملک به فساد او غوغا جوړ کړي وا ٹھیک ده کنه الله دې د پرنور خلقم نیکان خلق پیدا کړي یا محافظین خلق الله پیدا کړي ودا فساد دې کنه یو ځای کې تانا الوزوا بل ځای کې پولیس وجینا بل ځای کې آرمی وجینا بل ځای کې په جماعت باندې ورتما کې کوا دا چې دا دا اسلام دی چې دا حاتار حرب د عمل دا خدا اسلام دی د مسلمانانو ملکونو کې خو دا کار نه کوي کنه فسادونه دي ولكن الله لكن الله ذو فضل خاوند فضل دی العالمین په مخلوقات باندې الله دې منګه صحیح کی منګه ډیر کمې دې تلک آیات الله دغه آیاتونه د الله دې نتلو حلول موږ دې علیک پتا بالحق پرشتیا وانک او یقینا ته پیغمبر ای لمن المرسلین خامخا د لګل شونا دغه پاره ختم شو په دې ځای باندې